په اتمه صدۍ کې په سپین باندې یو ظالم عیسائی باچا حکومت کولو د په ملک یو قانون جوړ کړو چې کم وزیران گورنران سرداران یا معززین د ملک نو اغي داغي زامن او لونی ابه د بادشا په محل کی خدمت کی دا قانون د جوړ کړو نو د دې قانون مطابق به د معززینو سردارانو گورنرانو وزیرانو او جرنیلانو لونی او زامن دوی به د بادشا په محل کی خدمت کولو خو په محل کی به ددې معززینو وغیره ددې لوڼو سره زیاتې به کېدو زنا به کېده نو د دې وجې نه څه سرداران او معززین د هغه وخت د مسلمانانو چې کوم ګورنر و په مراکش کې هغوی له راغه او د هغوی په خدمت کې درخواست وکړو چې له دې ظالم بادشاه نه مونږ خلاص کړي. د سپین او د مراکش په منځ کې سمندر دی نو موسی ابن نصیر هغه د هغه وخت امیر المؤمنین د مسلمانانو چې کوم خلیفه و هغه نه اجازت واغستو او یو لشکر یې تیار کړو د اووه زره کسانو د اووه زره مسلمانانو یو لشکر یې تیار کړو او د دې لشکر دپاره یې سپه سالار یو نوی مسلمان د بربر د قبیلې چې طارق ابن زیاد نامه وه اوې مقرر کړو حالان کې د موسی ابن نصیر خپل زوی هغه دا توقع کوله چې سپا سالار به دې شي داسې نور قابل جرنیلانو د هغې توقع دا وه چې هغې به سپا سالاران وي خو د ټولو توقعاتو خلاف موسی ابن نصیر خپل زوی هم سپا سالار نه کو د بربر قبیلی یو نوی مسلمان یو ځوان اوی سپه سالار کو ځکه هغه نیک و او په هغه کی چی کوم دی قابلیت و او د سپه سالاری صلاحیتونه و بکی لشکر وی روان کو او کله چی دوی په کشتو کی وړی د سمندر نه د مراکش نه وړی د او سپین ته داخل شو هلته یو غر و هغې سره نږدې دې کشتو نه کوز شو، دغه غر، هغه غر اوس هم موجود دی او د هغې نامه جبل الطارق وه، خو بیا دا نوم خلکو بګړو کو او جبرالټر یې ترې جوړ کو، نو دا غر اوس هم موجود دی د سمندر په غاړه باندې، نو هغه ځي کې د مسلمانانو چې کوم لښکر و دوی هلته پړو واچولو، او بیا طارق ابن زیاد خپل لښکر ته خطاب وکړو چې که تاسو کې څوک واپس تلل غواړي نو هغه ته اجازت دی او واپس تلی شي نو چې څومره لښکر کې مسلمانانو هغوی ټولو ویل چې موږ واپس نه ځو دې نه بعد بیا طارق ابن زیاد هغه حکم وکړو چی کومو کیشتو کی مونږ راغلی یو دا ټولی کیشتی وسوځوی نو چونکی د امیر حکم و د امیر امر و نو هغوی د امیر اطاعت وکړو او خپلی کیشتی وی ټولی وسوځولی او بیا دوه لاری پاتی شوی یا چی کوم دی شهادت او یا فتحه او په دواړو کې کامیابی وه که فتح ملاوېده هم کامیابی او که شهادت ملاوېده هم کامیابی نو مسلمانان مخکې لاړل او د راډریک چې کوم د عیسایانو باچا و د هغه لشکر هم تیار و هغه سره لږ بګ ایک لاک کسانو نو مسلمانان د هغوی د لښکر مخکې ډیر قلیل و ډیر کم تعداد کی وو او کافران په ډیر کثیر تعداد کی وو موسی ابن نصیر خپل لخر ته وکته او د مسلمانانو په سترګو کې وی د کفارو هغه نفرت او کرکه ولیده نو مطمئن شو او دینه بعد چې کوم دی خپل لشکر وی تیار کو جنگ لپاره او بیا جنګ شروع شو جنګ ډیر وخت واغشتو او تر ماښامه چې کوم دی جنګ وشو او د کفارو لښکر مسلمان به چې یو ګزار وکړو دې سر به چې څو څو ځله یعنې څومره زیات ځله داسې شوي دي چې یو وړوکی جماعت غلبت فئتا کثیره په یو کثیر جماعت په یو غټ جماعت باندې غالب شي باذن الله د الله په حکم سره کله چې مسلمانان د الله د دین لپاره جنګیږي د اعلاء کلمت الله لپاره جنګیږي د الله په لار کې نو د الله مدد ورسره بیا نو بیا که هغه په تعداد کې کم هم وي خو د الله مدد ورسره وي نو هغه کامیابیږي فتح ورته ملاویږي نو دغه د طارق ابن زیاد دا وړوکی لښکر د عیسیانو غټ لښکر په مقابله کې جنګېدو او د الله په نصرت باندې د الله په مدد باندې د دې باور او یقین و نو همداسې وشو دې وړوکي لښکر بیا هغه لوی لښکر له شکست ورکړو او د عیسایانو چې کوم مغرور او متکبر لښکر و هغوی ته شکست ملو شو او ماښام کې ټول وتښتېده او خپلې خزانې او هتیار داتینا پاتې شو او په مزه مزه مسلمان مسلمانان بیا مخکې تلل ان تر دې چې ټول سپین باندې او په پرتګال باندې د مسلمانانو حکومت قائم شو اسلامي حکومت قائم شو او بیا په دغه عیناکو باندې د مسلمانانو حکومت قائم او ان تر دې چې د فرانس علاقې هم بیا مسلمانانو فتح کړي